سورۃ الزلزال مدنی سورۃ ته په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې یو کم سر په نزول کې رسو د سورۃ النساء نه داوا د سورۃ تخفیف اخروی عربت مخ کې اتباع ذکر شندل تیار ممکن دی او اسواد وای به انسان مالا سوچ دې وکړه پدا اور ځانې ته حدیث بیان وکړي کازمک اخبار د خپل خبر خپل اخبار لانی به دې ذکر باندې دا کار لانی دا کار کوي یقینا راستا او حالا حکم کړی وې دا حکم کړی ذری خیرا نیکی یرا وګوری بدل دا باسو چې په پندازه ذری شر یرا وګوری یرا وګوری سزا ده ذره واړه میږي ذره د اسمان مخامخ بلوشي